من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا لله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان یقذف فی النار متفق علیه عزیزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی که پچا کې درې خبرې رالې یا الله رب العزت وچا ته درې خبرې ورنصیب کړي د ایمان په خوند باندې بدی پوسی ایمان اسلام کلمه د الله وحدانیت د پیغمبر علی صلوات و سلام رسالت او ختم نبوت کدرې خبرې په چا کې رااله پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي پر ایمان به خوند واخلي خوند لکه کله کله موږ دا وایي یار ماشاءالله الحمدلله ما پر خپل ځواني ډیر خوند واخیستی ما پر خپل کور ډیر خوند واخیستی ما پر خپلو بچانو، پر خپل موټر، پر خپله ګاډۍ، پر خپل دوکان ډېر خوند چې دی هغه واخیستی. ډېر انسانان ستا پر ژوند یې خوند نه دی اخیستی، د غمو ډک ژوند یې. ډېر انسانان ستا پر کور یې خوند نه یې اخیستی، په کور کې اختلاف یې، جګړې یې، جنګونه یې. ډېر داسې ځوانان ستا هغه وایي یاره ما پر ځواني خوند نه واخیستی، ولې دې نه واخیستی؟ ما تعلیم ونه کړ. زه ناجوړه ولم زه بیکاره ولم زه بې هنره ولم زه بې کماله وم یو سړی دا ستا چې وایي یاره ما خوند نه دی ورباندې اخیستی ډېر انسانان داسې ستا هغه وایي ما پر اسلام باندې خوند نه دی اخیستی هغه ولې عزیزان هغه وجه دا ده چې اسلام ما او تا هغسې قبول کړی نه دی چې څنګه الله او رسول ما تا ته فرمایلي قطعا دا نسی کېدلی اوس ورته وګوره جاپان وما او تا ته موټر را جوړ کړي راوایست دی اوس ما او تا را ولاړ سو جاپان چې کم ټایرونه ورلګول دا هغه پر ځای ما او تا نور ټایرونه ورولګو جاپان چې کوم شیشه ورلګولې دا هغه پر ځای موږ بل شیشه ورولګو جاپان چې کوم سټان ورلګول دا هغه پر ځای موږ بل نور سټان ورولګو او جاپان چې ما او تا لره په خپل حال کې زبردست اعلی خوندور قیمتي ګاډي چې دا هغه جوړ کړله ما او تا را ولاړ سو هغه مې بدله کړله شټرنګ به بل ورواچه وي ارن مې بل ورواچه وي ټایرونه مې نور د ریمانو سره ورواچول سټان مې ور بدل کړلو صحیح سلو اوس پر دا موټر باندې هغه څه خو نسی اخستل لکه څنګه چې جاپان وده تر شو ولې دي صحیح سلو دا غسی الله او رسول چې ما او تا ته قران دا غره کوم ما او تا ته دین او کلمه را شو ولې د کما او تا هغه څه کړه په خدای قسم تر ګر جهان به ما او تاسو د ایمان او اسلام محبوب سي خو چون کې زمرز ایمان او اسلام چې دی دا غرض دی غرض علما فرمایي کچا اسلام کلمه په دی وجه ویله چې الله به ماته جنت راکړي دا خواهش پرسته دی نو خو د جنت لپاره ته کلمه وایې که جنت نشي ته نه وایې بعضې داسې انسانان دي چې هغه کلمه په دې وجه وایي چې الله ما د جهنم وساتي امام غزالی صاحب فرمایي دا سړی به بیرندوکی دی ډرپوک چې کم بولي صحیح سلو نو خو د بیرې تا کلمه ویلې ده او بعضی انسانان داسې دي هغه زه کلمه د الله د پاره وایم زما نه جنت مقصد دی زما نه جهنم مقصد دی زما وچ کلک الله مقصد دی ربیعه بصری به ویلې ولکه دا ټول جهنمونه الله رب العزت مړکی ورکی کی مټاوی کی او جنتونه ختم کی لا بزه هم اغسل منځ کوم لکه څنګه چې جنت هم موجود دی جهنم هم موجود دی جنت غواړم د جهنم پناه غواړم نو خمر دا غچم کوو وای کچيري دا جنت ته ما بین زو باسا او دا جهنم د مابین جواب اسه زب اغس عبادت کوم لکه څنګه لکه چې څنګه ما د جنت او د جهنم په موجودګي کې کوي دې ته عبدیت وایي دې ته بندګي وایي دې ته تقوا وایي دې ته اصل ایمان چې دی هغه ویل کېږي په مشته کې دا رقم څوک نشته تقریبا په مش کې بیخي که درته وایم پر داروی زمین باندې که پنځه کسان اولیاء پیدا سو الله والا پیدا سولو تقریبا دا شی چې دی هغه نایاب دی هغه ورک دی هغه نست صحیح سولو نو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای اولنې خبره دا ده که پر ایمان خوند اخلي پر اسلام خوند اخلي پر پر پر پر دین باندې خوند اخلي هغه دا ده چې من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما اول شرط دا دی چې الله او رسول به تر ګرد دنیا وتا ته محبوب وي تر ګرد دنیا که وږی وي و سړی ورځي وده ته محبوب چشته خوراک دی کتر زی وی وده ته محبوب نه پلار دی نه مور دی نه ورور دی نه پیسې دی یو شی نه دی خالی یو ګلاس اوبه دی صحیح سلو اوس فرمای الله د الله رسول کتب په دنیا کې تر هر شي په اخوا الله ته دی ځان نږدې کوي الله در باندې ګران سو د الله سره د محبت سلو د الله او د رسول سره د محبت سلو پر دغه ایمان باندې بیا ته خوند واخلي پر دغه اسلام بم خوند واخلي اوس موږ ته خو بچان ځان ته را باندې ګران دي مور پلار ځان ته را باندې ګران دي ځان ځان ته را باندې ګران دي دنیا ځان ته را باندې ګران نه ده په داغه ګرانش کې مون الله او رسول مو راچولې دي ګوره زوم دا مسجد غټ دی دا شار غټ دی دا صوبه غټه ده دا وطن غټ دی صحیح سلو دا دنیا غټه ده زرا ولار سم د الله عرش او کرسی مو دا غټوالی تور واچو اوس په کار خدا نه و چې ما دا ویل چې دا مسجد غټ دی یا دا شار غټ دی د دې خدا معنا نه ده چې یار اوس د الله رب العزت عرش هم زور واچوم د الله عرش ته څنګه ورچې زه اوس هم پر ما پلار ګران دی پر ما مور ګران ده پر ما بچان ګران دي پر ما ځان ګران دی پر ما الله ګران دی چې تر ځان تر بچانو تر دنیا زنه امر باندې ګران سوی زنه امر ته محبوب سوی حضرت عمر فاروق ویل یا رسول الله در مور را باندې ګرانې تر پلار را باندې ګرانې تر اولاد را باندې ګرانې تر ځان نه را باندې ګران پیغمبر علیه السلام تسلام ورته وفرمایل نو ستا ایمان کامل نه دی چې تر څو تر ځانم زه پر تا ګران سوی نه یم در اسات ته مؤمن جوړېدلی نه سي د ناس سات کوي سوچ سوچ بیا ول یا رسول الله تر ځانم را باندې ګران سوی یا را باندې ګران یې الله رسول ته وفرمایل اوس ته کامل مؤمن سوی دی ته اوس کامل مؤمن سوی دی اشه اوس موږ درځان پر موږ مسجد ګران دی قطعا نه دی ګران بالکل نه دی ګران که پر موږ باندې ترځان مسجد ګران وای ما او تا په خیرنه خولې کې لمنځ نه کولای ما او تا په خیرنه هغه مردارو کالي کې د مستریانو لمنځ نه کولای ما او تا په هغه مردارو جرابو کې چې مردار بوې دي ګوټو کې نو دې جرا پر پښو کړی بیا راسي ما او تا به هغه نه کولی چونکه ځان را باندې ګران دی الله او رسول نه دی را باندې ګران ځکه د الله رسول فرمایي قطعا ته پر اسلام باندې خوند نه اخیستلی که خوند اخلي ته په اول دا کې تر ګرد کائنات په وتا ته الله او رسول چې دی هغه در نږدې کیږي او که په کائنات کې ایسی یو څوک تر الله او تر رسول و تاته در نږدې ولو نو پر ایمان باندې خوند اخیستلی نسی قطعا نسی اخیستلی صحیح سلو دا یو خبره سوله دویمه خبره دا د پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي ومن احب عبد لا يحبه الا لله ته په دنیا کې د چا سره محبت لرې مینه لرې الفت لرې خالص د الله په خاطر به لري کستا په دنیا کې د چا سره محبت خالص د الله د پاره وو د الله رسول فرمایي تبا پر ایمان باندې خوند واخلې پر اسلام باندې خوند واخلې پر دین به خوند واخلې اسانه خبره درته کوم وسرته وګوره عزیزانو ما او تا خپل بچان مړو دا بچان ما دا زما استاد ځان دی دا زما استاد بچان دا زما استاد ځان دی دا ما ته مجبور یو که خدای نعوذ بالله خوشاله کیږي که ناراضه کیږي ما ته به مړو اوس یو سړی راولاړ سو د یو یتیمانو کورې پیدا کوي د کونډې کورې پیدا کوي د یو بې وسه و، بې چاره و، مهاجر کور یې پیدا کړ چې د ماښام ګوله یې نه درلوده. ته په پوهېدل یې چې دا عزتمن سړی دی، راغلی دی د باره څه، اوس سوال هم نه شي کولی، غلا هم نه شي کولی، د چا د کور دروازه هم نه شي ورټکولی. اوس ته راولاړ شولې، یو پارسل وړه دې راواخیستل، غوړي دې راواخیستل، داغسې خواږه و ترخه دې راواخستل دا دې د کور دروازه ور وټکوله ور دې کړل هغه ته نه پېژندلې تا دی نه پېژندی په توره تیاره کې دې ورکړلو اوس دلته خو نو بل غرض مقصد نسته خالص الله دی خالص په خدای قسم دا د خپل خله په خوان به پوسې چې الحمدلله دا استاد زړه به دومره خوشاله و چې ماشاءالله یار نن ته ګوره ته پر لار روانه دی چا موټر بند دی د کدی ورکړه موټر خراب نه په پیدې ته په پیدې لور له موټر دور برابر کړ صحیح سلو اوس په دې کې ستا عادت غرض نشته ما سیوا د الله څخه چیرې بندګی ده مسلمانې ده امسایه توب دی ایمان دی اسلام دی انسانیت دی انسانیت خو بیا اسلام نشته نو انسانیت اوس کافرم انسان دی را لې دا کار دی وکړه یاره د الله بنده دی دا کار به زور وکما په خدای قسم د خولې په خوند به پوه سې چې دا زما خوله خوږه سوله پر ایمان باندې به خوند واخلې پر ایمان زموږ په دنیا کې هر هر شی دا غرضي دی څوک د چا داسې چا سره تعلق نه ساتي چې د هغه د خوا دیده ته اوبه ډوډۍ عزت دنیا منصب روپۍ صحیح سو دا شان د ته نه رسېږي او بیا د چا احترام او عزت چې د هغه کوي دا تقریبا نشته صحیح سلو که دا غواړې چې زه پر ایمان او پر اسلام خوند واخم د الله په خاطر د چا سره محبت کوه د الله په خاطر معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي ورجه در لاس نیولې وو ورته ویل ول معاذ دولها ول په خدای قسم ډیر را باندې ګران په خدای قسم ډیر را باندې ګران معاذ بن جبل ورته یا رسول الله په خدای قسم پر ما هم تر مور پلار ډیر ګران صحابو چې پیغمبر علی صلوات و سلام ته ویلې ول زما مور پلار دې پر تا قرباني دا غپ نه و دا داسې نه و چې داسې یو تورې مشوره تورې و نو بس د خلکو پر خلک ځای وتلی و دا تورې وای داسې نه و هغه طلحه رضی الله تعالی عنه را پیغمبر علی السلام ته ولیا رسول الله ستا په خدمت کې هر هر سکند زه حاضر یم ته ما خپل خدمت ویلی سي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ته به داسې وکې ورسه د پلار سر دې راو پلار یې کافر ول د پلار سر راو یاره دا توره راواخسته چې دا په منډه سوی دی لکه لکه ژغ چې پر کړی دی ورسه د ابو جیل سر مال راوړه د پلار غي ورته ویل د پلار پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د پلار سر دې راوړه یاره چې دا توره یې واخیسته چې دا روان سو پیغمبر صلی الله علیه وده وده وده وده وده راس چې رالی ول زه دې له نه یم راغلی چې زه په زامونو باندې پلرونه چې دی هغه مطلب خوش کما زه دې د پاره نه یم راغلی ما خالد تاز ما ولې بس ته کامیاب شو په خپل ایمان او اسلام کې ته کامیاب شو عجب خبره بل درته کوم دا زمر ایمان دا زمر د خلیه دی د زړه نه دی زموږ و زړه ته ایمان او اسلام نه دی تیر سوی په میراث کې را پاته سوی دی دین او اسلام د بابا او د ادي او د نیکو او د ور نکاح هغه مسلمانان تیر سوی دی الحمدلله موږ ته را رسېدلی دی اوس و موږ ته دنیا نږدې ده تر اسلام ولې اسلام موږ ته مفت میلاو سوی دی صحیح سلو او دنیا موږ له په منډه میلاویږي هر سړی دا خیال کوي چې یاره دا شی په منډه میلاویږي دا مفت میلاو سوی دی نو د مفت چې احترام او قدر چې دی هغه نشته نو پیغمبر علی صلوات والسلام ورته ویل ته څنګه سولې ته په ایمان کې ستا ایمان چې دی هغه پرس معاذ بن جبل ته ویل په خدای قسم ډیر باندې ګران او بیا ما درته ویل چې د صحابه دا کار نه و چې هغه مطلب را ولاړېدل خالد نامه د پاره چې ال ورور بس ټیک ته سید اوس نو خبره د نبی سم نه نه نه نه ابو عبیده بن جراح رالی پیغمبر علی السلام ته ویلې ولیا رسول الله ما ته اجازه ده چې زه دا زما پلار مړ کم پیغمبر علیه السلام ول ولې وژنې ول یا رسول الله اکثره په تا پسې ډېر بد وای نو خو ایمان یې نه و راوړی پلار یې په تا پسې ډېر بد وای پیغمبر سره نه نه نه نه, نه اجازه نشته نه به وژنې چې د پیغمبر علیه السلام سره د چا محبت نه وای څوک به د چا پر سر باندې پلار وول مور به وولي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل بابا ابو قحافه نومېدی سپینځړی سړی د نیوي کالو پر دا مخې وهلی وو خپل پلار یې وهلی وو پلار یې مانو راوړی بیا رالی نبی علیه السلام ته کیسه وکړه ولې یا رسول الله نه مې داسې طبیعت خراب دی ولې خیر داسې مې خپل پلار چې دی هغه پر مخ ووایي دا ولې دې وایي ولې یا رسول الله بس په تا پسې ګایدی ستا د ګایدلو تاب ما نه درلودی ستا په تا پسې د بدو ویلو ما تاب نه درلودی صحیح سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی په یو جنگ کې وو او د د زوی مو زوی په کافرانو کې ولاړو د پیغمبر علی السلام ملګری بیا چې کله زوی ایمان راوړي اسلام راوړي هغه بابا به خې ډیر ورته مالر په مخ رااله ما وهلې چې په تور ما نه وهلې سړی پلار دی پروانه لري ابو بکر صدیق ورته په خدای دې مې قسم کته زما مخ لغلې ما ته پرې شوی د اسلام په نامه ما والله کپرې شوی زیسلو نو د الله رسول فرمایي کستا په دنیا کې د چا سره مینه ده خالص د الله د رضا د پاره وي اوس اولاد چې کوم دی عزیزان واخو اولاد دی پر مطلب حیوانانو باندې هم خپل اولاد چې دی هغه ګران دی پر انسانانو باندې هم ګران دی اوس ته دی چا سره مینه محبت لري خالص الله دی مقصد دی د الله رسول دی مقصد دی پر ایمان به خوند واخلي ایمان پر اسلام به خوند واخلي پر دین باندې به خوند واخلي او موږ تقریبا غرضی دنیا سونه چې غرض نور باندې ووینو دا حیوانان دي حیوانان ته اوس غوی ته شپشتي ونس واشه ونس دی تعالی خپل راځغلی داغه غوی ته زر واره وای چې راس راس راس راس نه دل راځي ولی ځکه دغه د غوی د دی وشو د شپې سره چشتي غرض دی خامخا په سر راځي ټوټه يم شلې رسیم شلې تا په سر مو یو هغه شی چې دغه اصول یې د ازمر ژوند دار کم دی هر سړی دا غواړي چې ما ته خپل حصہ ورسیږي بل مشوره و ځکه موږ ناکام هم یو ذلیل هم یو او خوار هم صحیح سلو بیا نو پریشانی ډیر دی پکې به خې ډیر پریشانی دی نو د الله رسول فرمایي کته پر ایمان خوند اخلي هغه ول شر دادی تر ګرد کائنات و تا ته الله او رسول در نږدې کیږي پر تا بګرانیږي صحیح ده او دویمه خبره دا ده کته د چا سره تعلق لري د الله په خاطر به لري دغه تعلق تقریبا ډیر کم چې دی هغه داسې دی د علما سره د چا تعلق دا شیخ صاحب رحمه الله مولانا زکریا صاحب مشته نه دی لیدلی زه پیژنم زما ور سره ډیره مینه ده د الله په خاطر مې ور سره مینه ده چې د دین خادم ولو زمين ور سره لرم مولانا الیاس رحمه الله د دین خادم د اسلام خادم د دعوت کار یې په مخه واخیست ما نه دی لیدلی نه زموږ د زمانې دی زما ورسره مینه ده داسې د دیوبند ټول علما راواخله زما ورسره مینه ده صحیح سلو دا رقم اولیاء را واخله دا رقم تابعین را واخله دا رقم تبع تابعین را واخله دا رقم بیا لوړ پسې ولار سره صحابه کرام را واخله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح سلو دغه یو شی و ما تا تر پاته سو دي د الله په خاطر ما تا د چا سره مين لرو د الله او دلته چې دا ژوندي دي په هغه کې تقریبا موږ داسې نه یو د مړو سره د الله په خاطر مینه لرو د ژوندۍ سره د غرض په خاطر مینه لرو او درېمه خبره ده د الله رسول فرمای و من یکره ان يعود فی الكفر بعد ان انقذه الله منه کما یکره ان يقذف فی النار رواه بخاری و مسلم یو سړی چې جهنم ته ورچې جهنم ته دا خو ډیر ګران کار دی جهنم خو ما ډیر لوی شي یاد کې دغه تنور به یاد کو یو سړی دشمنان په زور ونسی تر لاس تر پښو بیا دغه تناره تلان جوړ واچي او تنور بل سوی نو څه حال وی خدا یو دا با کستانه چې ما وتاو دا یو لیټر دا غوته لږ خشه وسوځل سپلاس ورځ دا جوړیږي او د الله رسول فرمایي هغه سړی به پر ایمان خوند واخلي چې د اسلام څخه وتل و د ته دونه ګرانه یې لکه و ورته ځان اچوله و دومره به ګرانه نه ورته ښکاري لکه د ایمان وتل بیا دی پر ایمان باندې خوند اخیستلی سي هغه سړی پر ایمان خوند اخیستلی چې الله او رسول تر ګرد دنیا و د ته ورنږدې سي پر د ګران سي دویم هغه سړی دی چې چا سره تعلق لري د الله په خاطر تعلق لري دریم هغه سړی دی چې د کفر لره واپس لل تر دې لا ګرانه بولی چې یاره ورته ما ورچې په ور کې زس بدل کېږم یو سکند نه پاتېږم تر ور لا هم ګرانه بولی چې یاره زبد زم اسلام به پرېږدم الله او رسول به پرېږدم دغه مثال چې دی هغه صحابه کرام ژوندۍ کوي دا کردار صحابه کرام ژوندۍ کې اوس هم مسلمانانو کې ډېر مسلمانان صد الله او د رسول په خاطر خپل سرونه ورکړي صحابه کرامو کې بداس پیښ شو مجاهد به ونیوي چې ونیوي لکه زموږ د افغانستان څو مجاهدین امریکای بوتو کیوبا لره څه څه نه په وکړلو څه څه نه په وکړو لچې نه کړلو لیونی سپی نه کورلا په شپو شپو یې بتی نه ور باندې لګول لټونه هغه سرچ لټونه چې بولی هغه یو سکند خوب نه جن کیږي په باټلی کې به سر نه ور وایي چې بیا مطلب هغه په وبو کې به سر نیولې نیولې نیولې درې څلور لس منټه په وبو کې لاسونه به داسې ورتړلي و چې راوخته ول ووایه څنګه دا لاره پرېږدي هغه ول دا نسی کېدل دا نسی کېدل بیا به لڅ کړو بیا به شځي بیا به سپیان بیا به بل بیا به کرنټونه هیڅ مجال دی که یو سړی یو قدم پر شا راغلی دا ایمان دی دا اسلام دی صحابه کرامو کې به داسې پیښه سوله چې مطلب کاپیران به راولاړ سو یو صحابي به ونیوي و دغه ته به مطلب دا تیل به وی شول دا خو دروسته نه د پیښ شوی او چې تول تیل شیدلی به څوک راچول دا به ورواچ او ژوندۍ ول وواید خالص ما پر ځای پیغمبر علی السلام وای بس نور څه ما وای ایمان ما پرېږده اسلام ما پرېږده خدای ما پرېږده خالد دا خبره وکړه چې ما پر ځای باندې څوک وای نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ول دانه سکیدل زما پر ځای زما مور پلار وای پروا نه لري خو زه پیغمبر علی السلام دانه سکیدل حتی ول د پیغمبر علی السلام یو بیشته مبارک او زه ګرده چې د پیغمبر علی السلام یو بیشته مبارک سوزل کیږي او زه ګرده سوزل کیږم لا زه دا وایم زه سوځل کېږم د پیغمبر سم یو بیرته مبارک بچاو دا چې شو دا ایمان ونو نو ته بیرته دا د ایمان سره کوپر لرتل داسې ګرانه بولې لکه ورته چونګه دا درې خبرې چې بچا کې رااله هغه پر ایمان هم خوند واخلي پر اسلام هم خوند واخلي الله او رسول تر ګر کائنات پر تا ګران اجي صاحب ته خو ولاړېږه نه نو بیا ته ولې سره شورې ستا د وجې زما سبا ګرد سره چپه ورسته نو خبره داسې ده چې د الله رسول فرمایي د قیامت پر ورځ به اعلان وسی چیرې دي هغه یاران چې د الله په خاطر یې مینه سره کوله چیرې دي هغه یاران چې د الله په خاطر یې مینه سره کوله أين المتحابون بجلال اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل الله رسول فرمای الله له جانب اعلان وسی چیرې دی هغه یاران چې د الله په خاطر مینه سره کوله هغه د نن راولار سي نن هیڅ چاته سایه نه ملاویږي د الله رسول فرمایي الله فرمای سایه نسته یو زما د عرش سایه نه ده زما د عرش سایه ده زما د عرش تر سایه لاندې چاته اجازه زور کوم دا پاره کې دا کسان هم چې د الله په خاطر تعلق سره ساتي د الله په خاطر اما در ټول د وشو د غوی په خاطر نه چې الته غرض په ما بینس کې خالص د الله په خاطر خالص د الله په خاطر هغه درا ولاړ سینن اے چاته سایه نسته لمر با د الله رسول فرمایي ونی زکه دري ایوه نیزه بل مری انسانان به څوک تر ګوډو په خولو کې ډوبي څوک په تر نامه ډوبي څوک په تر سینې ډوبي څوک په تر خولې ډوبي په دا خولو کې د الله رسول فرمای الله فرمای نن زه هغه چاته سایه ور کوم چې دغه سایه بیا بل ځای ستنه هغه دغه د زما تر عرش لاندې راسي هغه دوه یاران دي نسته دا رقم څوک نسته هغه ابو بکر صدیق او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیز دغه یو مثال درک نور تقریبا نست غرض دی غوړ سړی دی د خدای په نامه په سل کاله څور توه مسکین په مخ راکا چې چې مسجد دروازه ورته بنده وسې سلو دا زموږ ایمان دی دا زموږ ژوند دی وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يجد حلاوه الايمان فليحب المرأه لا يحب الا لله د الله رسول فرمایي که یو سړی خوند ورکوي دا شی خوند ورکوي چې یاره زه پر ایمان خوند واخم زه چیش وکم هغه دې راولاړ سي د چا سره مینه کوي د الله په خاطر یې کوم چا سره محبت د الله په خاطر بل شی په ما بینس کې نه غرض نه خالص د الله د پاره څنګه ګرانه خبره ده عزیزان موږ څونه ورک یو موږ څونه شاته یو موږ څنګه څنګه مې شاور ګرځولې دې خبرو ته لیکن بیا په یو خبره مې ډیر زړه شوی سي الحمدلله ثم الحمدلله د صحابه کرامو سره خو زموږ مینه په دا وجه نه چې یاره دی د قیامت ورځ موږ سپارش کوي په دا وجه نه ده که الله اعلان وکړي د قیامت پر ورځ هېڅ څوک د چا سپارش نه کوي صحابي به هم نه کوي په خدای قسم زموږ د ابوبکر صدیق سره هغه سیمه نه ده والله د حضرت عمر فاروق سره مې هغه سیمه نه ده والله د یو لک څلور وزره صحابه کرام دا غو سره زموږ مینه ده صحیح سره دا د چا په خاطر ده الله په خاطر او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ولې زموږ مینه ده د الله په خاطر ولې شپه لته نبی صاحب لیکلی دی یو بزرګو د الله رسول په خوب ولیدي د الله او رسول ته ویلې ولې یا رسول الله ستا د وجه لما الله پاته دی ستا د وجه لما الله پاته دی یعنی زه ستا سره دومره مینه لرم د الله رسول ورته وفرمیل دا هم د الله دپاره دی ته چې زما سره دونه مینه لري دا هم د الله دپاره مینه راسره لري دی خو نه دی چې د الله د غیر د وجې راسره لري که الله زنوي نبی کړي الله زنوي محمد کړي الله زنوي کړي رسول الله زنوي ستي نبی کړي نو استاد ما سره به تعلق یا نو خو نو لاو نو خو چون کې د امر د نبی علی السلام سره تعلق ولې لرو د بزرګ ورته ویلې ول استاد د وجه لما سره الله پاته دی زما ستا سره دومره مینه ده الله رسول څنګه شایسته جواب ورکړي ولدا تا چې زما سره مینه ده د الله په خاطر ده پریشان کیږم او عجب خبر بر درته کوم مولانا شفیع علي تنوي صاحب رحمه الله فرمایي د انسانانو د الله سره دومره مینه او محبت نشته لکه د الله د رسول سره چې دا ولي ډیر انسانان د الله سره هغومره مینه او محبت نشته لکه د نبی علیه الصلاة والسلام تنوي صاحب ډېر زبردست وجه ویلې ده هغه وجه دا ده چې د الله مثل نشته مثل د الله مثل نشته د الله په شان بل ذات نشته نو لهدا موږ الله لیدلې نه دی پر الله باندې زموږ په غیب ایمان دی چې څنګه دې زما ور باندې ایمان دی او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثل خو د انسانیت په حواله ستا اوس پیغمبر اسلام خو انسان او بشر وو نو اوس د بشر سره تعلق ساتل سره کم راځي مینه سره کم راځي محبت سره کم راځي دا انسان محسوسولی سي چې زه د بنده سره تعلق کوم در کومه حده پرې کوم د الله سره اوس موږ نو څه کوو موږ څه ووایو د الله زه څنګه خدمت وکم نه سم کولای او الله په خپل خالق دی مالک دی څنګه نه خوراک کوي نه چشا کوي نه خوب کوي نه ناست کوي صحیح سلو نه مطلب د چا سره وسیدنګ کوي استوګنه کوي لکه مخلوق څنګه کوي نو لهدا موږ په هغه په رسیدلې نسو دا زموږ عقل یې نسی فهمولی نو چې نسی فهمولی بس آمنا آمنت بالله زموږ پر الله ایمان دی څه رقم دی ایمان دی چې څنګه الله ویلی دی چې څنګه الله دی او پر پیغمبر علی السلام دی څنګه ایمان دی پیغمبر علی السلام دا رقم صورت مبارک دا رقم چهره مبارک دا رقم بدن مبارک دا رقم لاسونه مبارکان دا رقم زلفی مبارک دا رقم عمامه مبارک دا رقم د پیغمبر اسلام مبارک لنګ را واخله د پیغمبر اسلام چوټی را واخله پیغمبر علی صلوات والسلام مسواک را واخله د پیغمبر اسلام خوراک را واخله د پیغمبر اسلام بستر را واخله دا ټول شان ستز مر په ژوند کې خوراک مر سره کم کو پیغمبر اسلام خوراک کوي شاک مر سره کم کو پیغمبر اسلام شاک کوي تعلق ز سره څنګه وساتم اوس دا خبره را لې دا مش فهمولې سن لہذا د پیغمبر علی صلوات والسلام سره چې محبت ډیر دی هغه په دې چې موږ فهمولې سو د الله سره چې زموږ تعلق دی موږ نه سپهمولای هیڅ نه سپهمولای و د پیغمبر اسلام مجلس سره خلک رال پیغمبر اسلام پر لاس مچکی پر پښو به مچکی ډوډۍ به ورته وکړله پیغمبر اسلام مبارک ته به کالی ورکړلو پیغمبر علیه الصلاه والسلام به د ځان سره پر سوارلی باندې یو ځای بوتي صحیح سره دا فهمول کیږي دا محبت و الله رب العزت خو ټول شان سم منزه دی پاک دی نو لہذا موږ الته فهم نه رسیږي فهم اے دا سترګې تر یو حد پرې دید کول دا هغه په خوا شي نه ویني غوږونه تر یو حد پرې اوریدل دا هغه په اخوا چې ځای هغه نسی اوریدلی دا غره کم دا دماغ نه دی عقل دام تر یو حد پر تل دا هغه په اخوا باندې بیا شي نه لري لہذا دا هغه حد را په دی خوا موږ وای امن وسلم نه پر الله می ایمان دی بالکل یو ذره په دې کې گنجائش نشته چې ایمان پرېږدم څنګه ایمان دی څنګه د الله رسول موږ ته فرمایلی دی صحیح سو څنګه د الله رسول مو ته فرمایلی دی نور خدای الله رب العزت ذات خو د خدای قیامت پر ورځ باندې بیا کې خبرې معلومیږي چې څنګه ذات دی څنګه څنګه څنګه خبره ده د ازمش خدای لا ډیر کې نه دی حمد الله لري چې مرته اجازه را کړې چې ما یادولې چې په داخله کله د مالدارانو خلکو وسره سیدلې وای پر غریبانو به پابندی نه وی لګولې چې زما نوم بنه اخلي زه وګوره ته وګوره لګولې او کین الله رب العزت خدای دې مفته منو ایمان نه دی عظیم ذات او عظمت دومره عظمت زما اوستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارک فرمای ادنا سے ادنا جنتی نه دی د هغه په جنت نه نوځي د 2000 کال جنت وی دوز د دې ځای ته اوس روان سه په 2000 کال کې به غزې ته ورسېږي اکم سه کم جنتی چې په ژوند کې یو را کلمه ویلې او پر هغه کلمه مړ سوی وو 2000 کال ای د جنت دی نو چې دا ادنا ادنا سه ادنا مخلوق داسې دی نو الله څونه دی پیغمبر سم فرمایي د الله رب العزت عرش چې کم دی 50000 کال سور دی پنځوس زره کاله چې دی هغه اوږدوالی دی پنځوس زره کاله د الله رسول فرمایي دا وم ځکه اسمانونه نه دي دا و عرش ته دی معلومیږي لکه سړی چې اوس مشرق مغرب شمال جون دا ګرد میدان کا پر دې باندې تر ولر سي وګت کې کښېز ده وګت کې تک کښېز ده مشرق مغرب شمال جنوب سره دا وګت کې سره کمال نيشه الله رسول فرمای دا وم ځکه و اسمانونه دا و عرش ته دا رقم معنی میر دا و عرش ته دا رقم معنی میر نو څونه لوی رب سول الله فرمای تیز ما صفاتونه شروع کړي دغه د سمندر نه دي سمندر شایي کوي ګرد مخلوق ته و جوړ زما صفاتونه لیکي الله فرمای دغه شایي به ختم شي الله فرمای او سمندر به نور راو و سمندر نور سیاهی کوي زما صفاتونه پرشته انسانان ملائکه جنات مخلوق ټول جوړته و جوړیږي الله فرمای دا سیاهی به ختم سي اته سمندر سیاهی به ختم سي الله فرمای زما تعریفونه زما صفاتونه نه ختمېږي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای مت الله ویلې ول په اسمانو کې و پرشته دستا امت کې سوک ویل داسې پرشته ده د دې وژې سې ونه سې تر دغه غوږ نه دی دا نرمې سې اووه سوه کاله لاره ده اووه سوه کاله د دغه وژې سې ونه سې تر دغه غوږه پورې اووه سوه کاله لار ده دا په اسمانو کې پرشته ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا پرشته په خپل نه ده په خبره چې الله چیرې دی دا پرشته په خپل نه ده په خبره چې الله چیرې دی اوس ولګوي اندازه د جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام شپږ سوه وزره دي شپږ سوه وزره دي په یو وزر کې الله دومره قوت یې شي دا وم ځکه واسپانونو پر دبل خره راوړي اوس دا خبرې خدای رقم خبر دی کښنه بچی دی د درو کال څلور کال دی هغه یو منشي پورته کولی سي نس پورته کولی چې ته دا چې دا یو کښنه و بل کښنه ته وای دا رقم خلک ستا دغه ډبره پورته کولی سي یو من دی اصل کیلو دی 200 دی پورته کولی سي او دا کښنه به څنګه ورتاري یا به څنګه خبره دا دونه ډبره څوک څنګه پورته کولی سي لازم او ستا عقلونه ما ته دا رقم کښنیانو د الله رسول موږ ته خبره وکړه چې نبی دې زما او ستا رسول دی و زما او ستا عقل یارای نو څنګه کېدلی چې ته دا دونه مځکه او اسمانونه او جبرایل امین علیه السلام په دغه مځکه او اسمانو کې څنګه اوسېږي و چې دې رقم ځای له راغلې آمنت بالله د الله رسول فرم بس ما ایمان دی څه رقم اوسېږي د الله رسول فرمایي چې کله الله اسمان پیدا کړی مځکه او اسمان د هغې ورځ څه بعضې فرشتې پر مانځه ولاړې دي بعضې پر رکوع دي بعضې پر سجده دي بعضې پر اتحیات نستا به تر قیامته پورې هغه رقم څلور سوه پر مځکه باندې اوسېږي شپږ سوه په سمندر کې دي موږ چې سمندر کې یو مایع اوسېږي څونه لوی الله دی دغه الله ته به ما او تاسو سجده لګو دغه الله ته به ما او تاسو سجده لګو موږ بیا څه چم کوو بیا راولاړ سو بنده ته سجده لګو اوس بنده خلا بیا هم ژوندی دی زمې شي صرف په دې جیب سره وبس درخ به کې هغه چې په دا قبر کې پروت واغه ته سجده کوي هغه ته چش درکې په خدای قسم که اجازه د قبر وای چې و قبر ته سړی سجده کوي والله العظیم ابو بکر صدیق بس شپه ورځ د نبی سم قبر ته سجده پروت دی ځکه تر دې بیا غټ مهربان انډیوال او دوستو ملګری وفادار چې دی هغه نو نه د کړه سجده نو ماته ولیکو مخلوق ولاړی مخلوق ولاړی مخلوق داسې مسخه سلو چې د زمزم په اوبو کې بیماری ویني د څاو د کوهي په اوبو کې بیماری ویني بیا د بیماب د غوا په بولو کې هغه شفا ویني د انسانان داسې مسخه سلو د انسان عجبه شی دی چې یو واره پر وور رالی پر وور بیا وغواتم سجده لګي پر ورانه او چې کله پر نار راشي چې یا بیا د الله مين کار کوي دا اوس کې میډیا چا راستولې وایو څوک سپی مردار سوی بیا په قبر پټ کړی وو بیا هغه رقم ګلام پر قبر باندې ورواچول دا یو پیر سپی وو دا دا دا چش دی بس دا یو الحمدلله یا الله تر هغه سپي بالا نه یو تا ما ته ایمان را کړی دی زما د اختیار کار نه دی دا ما ته چې ایمان ملاو سوی دا الله را کړی دی په خدای قسم دا زما اوستا اختیار نه دی چې ما ته پریږدو دا د الله اختیار دی یو سړی و بت سجده لګي په خپل لاس پیدا کړی دی جوړ کړی دی یو سړی و غوا ته سجده کوي یو سړی په هندستان کې و مژکان ته سجده کوي یو سړی مړو ته کوي یو سړی سپی ته کوي ما ته چاته کو لا اله الا الله ته کو محمد رسول الله ته اجازه نشته ما ته سجده ورته وکړه سیسلو نو وستا اندازه ولګو څو نو ورک دنیا ده بس پر دا به بیریږي چې یا الله ایمان را سوان اخلي اسلام را سوان اخلي قران را سوان اخلي او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت مر سوان اخلي چې زه دا ووایم چې یاره نبی علی السلام زموږ نبی نه دی العیاذ بالله نو خو معلومه ده چې زما په اختیار یو شی نه دی او اټ یو ذره او ما ته چیش لیدلې دي ما او ته لیدلې چیش دي مشرق چیرې دی مغرب چیرې دی شمال چیرې دی جنوب چیرې او وای توبه ها نو د الله رسول فرمای من سره ان یجد حلاوه الايمان فليحب المرأه لا يحب الا لله رواه الحاکم یعنی که څوک دا غواړي چې زه پر ایمان خوند واخم پر اسلام خوند واخم پر کلمه شریفه خوند واخم هغه د چا سره چې تعلق لري د الله په خاطر د تعلق سره ولري د الله په خاطر او د الله په خاطر تعلق درلودنه ډېر ګران کار دی مشکل کار دی اوس بیا به دا وایي چې یاره زه په دې کې څه غرض لرم چاته سلام وایم السلام علیکم نه پیژنم نه می تعلق ور سره سته نه می لیدلی وو السلام علیکم دا د چا د وجه سره دا د الله د وجه سره او بس عزیزان الله دې ایمان نه رسخلی او لا د اسلام نه رسخلی لا رب العزت د خپل کلمه شریفه نه رسخلی ټول دنیا دې خدا نه خسته ولاړ سي لا د ایمان او اسلام نه دا زموږ دعا ده دا زموږ خواست ده دا زموږ زاری دي او کنعوذ بالله دا دنیا الله په دنیا کې الله زموږ ته ایمان واخستی د ګرد دنیا بادشاه تا کې او یو عرب نه یو کرب کاله تا کې نو کرب خو پای لري او د الله ذات پای نه لري یو کرب کاله بوم در باندې تیر علما فرمای حدیث شریف پیغمبر سم فرمای وای په جنت کې که جنتیانو ته ویل سي چې تی به پنځه کرب کاله په جنت کې یاست دی به د پریشانۍ مړ شي او نه پنځه کرابه کاله خو تېرېږي نو یاره اوس ګوره ما تا کښنی و د دوو د درو کالو و اویا کاله ته د چا فکر و چې اویا کاله به تېرېږي اویا کاله تېر شو پای راورسېدی او د هغه رقم که جهنمیانو ته د الله له جانبه اعلان وشي پنځه کربه کاله به په جهنم کې یاست دغه جهنمیان که د خوشحالي مړه کېدل په دغه ورځ به مړه شي ولې پنځه کربه کال پای لري نو یو ورځ به راوځي د الله ذات پای نه لري نو الله دا پنځه کره به کاله کومه ته الله د دنیا بادشاہي راکې د ګرد صحت او د خندا او د خوشحالي سره لا ختمې د لري لای مجنه غواړي الله ستا سره می وعده د زپر دې سودا نه سره کوم یو کرب نه سل زره کرب واره په دې دنیا کې عمرونه راکې کلونه عمرونه راکې بچي مر سره راکې د ګرد دنیا بچي او ما ته راکې دومره قوت راکې لکه د جبرائیل او د میکائیل او د اسرافیل لا یا الله موږ تاسو سره وعده ده موږ دا نه غواړو موږ خالي لا اله الا الله محمد رسول الله الله دې ویل ورې دل قبول منصور وګرځي الله دې پر داغه تور موږ ته مرګ راکړي چې مرو دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله